نفل مونځ هیڅ مونځ نه کیږي چې هغه زمونږ فقهاو درې وخته بیان کړي یو د لمر ختو وخت دی چې هغه د طلوع وخت دی نو متصل په کوم وخت کې چې لمر راخیږي په دې وخت کې به تاسو هیڅ مونځ نه کوئ نه به نفلي کوئ نه به قضایي کوئ نه به سنت کوئ هیڅ مونځ به نه کوئ تاسو به پرېږدئ چې د لمر ختو نه لس پنځلس دقیقې تېرې شي د هغه وروسته خپل مونځ کولی شئ دویم وقت هغه د غرمې وخت دی یعنې د زوال وخت چې کله لمر اوړي چې انشاءالله اوس یې وخت دولس بجې دی نو په دې وخت کې به تاسو هم مونځ نه کوئ دې وخت کې مونځ مکروه تحریمي دی او دریم وخت د لمر د پریوتلو وخت په کوم وخت کې چې لمر پرېوځي په دې وخت کې تاسو هم هیڅ مونځ نشئ کولای مګر په مغه مازیګر کې که تاسو نه د لمازیګر مونځ پاتې و نو کولی شئ چې هغه وخت کې چې لمر زیړ وي په حالت د پریوتو کې وي د دغه مازیګر مونځ په مغه وخت کې کولی شئ چې زمونږ فقهاو الا عصر یومه په خپلو کتابونو کې لیکلي دي او د دې وجه او لامل دا ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې بیان کړې ده چې کله لمر راخیجي نو شیطان ځان د لمر سره برابر کی او چې کله زوال کیږي هم ځان لمر سره برابر کی چې کله لمر پرې ووځي نو شیطان هم ځان له لمر سره برابر کړي نو که په دې وخت کې څوک په مانځه ودرېږي د دې عبادت مشابه کیږي عبادت د شیطان سره ګویا شیطان ته عبادت کوي نو باید چې د لمر ختلو په وخت کې د غرمې په وخت کې چې لمر اوړي او همدارنګه د لمر د پریوتلو په وخت کې د مانځه نه موږ او تاسو ځان وساتو د لمر ختلو لس پنځلس دقیقې وروسته د غرمې د وخت نه دولس بجو نه لس دقیقې شل دقیقې نیم ساعت وروسته او د لمر چې پرېوځي خو بیا خو د ماښام مونځ داخلیږي په هغو وختو کې باید د خپل منځونه موږ او تاسو ادا کړو بله مهمه مسله هغه د قضايي لمنځونو مسئله ده، که څه د مجبوري له وجې نه یا د عذر د وجې نه یا د چا نه هېر شو چې د هغه نه لمنځونه قضا شوي ول، نو هر کله چې ورته دا مونځ یاد شي فورا دې د هغه مانځه قضايي راوړي او د قضايي لمنځونو د ادا کولو طریقه دا ده. مثلا که چا څخه د ماسپښین لمونځ قضا شوی وي نو ښه خبره دا ده چې د مازیګر د لمانځه نه د مخکې د هغه قضایي راوړي لاکن که د لمازیګر مونځ ترېنه قضا شوی وي نو بیا د ماښام کې د فرض مونځ نه مخکې د هغه قضایي نه راوړي بلکې د فرضو او سنتو نه وروسته د هغه قضایي راوړي په نورو وختونو کې د همدا خیال وساتي تر څو چې مکروه وخت کې داخل نشي که چا نه د سهار مونځ قضا و نو مخکې له دې نه چې د ماسپښین مانځه وخت راشي باید چې د خپل د سهار مانځه قضایي راوړي او که زمونږ د ځینې ورونو او خویندو څخه ډیر منځونه قضا شوي ول نو چې کله ورته یاد شو په مغه وخت کې د هغو منځونو قضایي دا مسله ضرور نه ده چې د هر وخت لمونځ دې په مغه وخت کې قضایي راوړي مثلا تا نه د ماسپښین لمونځ قضا شوی دا به د ماسپښین د مانځه په وخت کې قضایي راوړي یا د مازیګر لمونځ قضا شوی د مازیګر په وخت کې قضایي راوړي دا ضرور نه ده کولی شي چې د ماسپښین لمونځ په هر وخت کې قضایي راوړي د مازیګر لمونځ په هر وخت کې د هغه قضایي راوړي مهمه دا ده چې د هغو قضایي راوړی شي تر څو د الله رب العزت په دربار کې مسؤول نوي انسان قدرمن اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې رازو لنډې دمې ته بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم او که د چا نه ډېر زیات لمنځونه قضا شوي وي چې د هغو شمیر ورته معلوم نه وي او د ټولو منځونو قضایی راوړل البته په یو وخت کې هغه ته مشکل وي نو در هر مانځه سره د دوه او درې لمنځونه قضایی راګرځوي که دوه او درې هم نشي د یو مانځه قضایی خو دې راوړي هغه څوک چې صاحب الترتیب وي اول به قضایي مونځ ادا کړي او بیا به ورپسې وختي مونځ ادا کړي مثلا که د چا نه دوه درې څلور منځونه قضا شوي وي او که وخت تنګ وي نو بیا د فرض په خپل وخت کې ادا کړي د هغه نه دې وروسته قضایي مونځ راوړي اما هغه څوک چې صاحب ترتیب نه وي د هغه نه شپږ منځونو نه ډېر قضا شوي وي کولی شي چې اول قضایي هم راوړي او کولی شي چې اول وقتي هم وکړي خو که وخت تنګ اول دې وقتي وکړي د هغه پسې د وروسته بیا د قضایي منځونو قضا راوړي او که زموږ یو مسلمان ورور و یا مسلمانه خور وه چې هغه بېلمازه ول الله ورته لارښوونه وکړه د بېلمازي نه توبه ویسته نو دې ته ضروري ده چې اندازه ولګوي چې له ما څخه به څومره منځونه قضا شوي نو چې کله هغه اندازه ولګوله چې ما نه به دومره منځونه قضا شوي نو د هر منځه سره د یو یا دوه منځونه هغه قضایي راګرځوي او که څوک ډیر سخت مریض وي او هغه سره د مرګ او د مړه کېدلو ویره وي او خپل منځونه یې نه وي پوره کړي نو ده ته په کار ده چې خپل وارثینو ته وصیت وکړي چې زما نه دونه منځونه پاتې تر څو چې ورثه د هغه منځونو فدیه ورکړي چې د هر مانځه فدیه د سرسایې په اندازه ده او قضایی چې راوړو البته صرف د فرضو او د وترو قضایی شته د سنتو قضایی نه ده راغلې البته صرف د سهار سنتو د تاکید د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راغلی دی بله مسله مهمه مسله د مسافر مونځ دی هر کله چې زمونږ یو مسلمان رور یا مسلمانه خور په قصد سفر باندې ووځي چې هغه تقریبا چې نن زمونږ فقهاو لیکلي نهه اتیا کیلومتره سفر کوي نو هغه د فرضي څلور رکاتي مونځ دوه رکاته کوي یعنې قصر دې کوي د مسافر لپاره الله تعالی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې اسانتیا ورکړي دي چې په کومو وختونو کې هغه مونځ څلور رکاته وي دوی کولی شي چې هغه مونځ دوه رکاته وکړي لکه د ماسپښین د ماسخوتن او د مازیګر لمونځ او فقهاو لیکلي چې د سنتو په کولو کې څه پابندي نشته دی که وخت ورته وي نو سنت دې وکړي او که وخت ورته نه وي نو سنت پرېښودلی شي البته د سهار د سنتو او د وترو تاکید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راغلی چې دا به ادا کوي د مسافر څو مسلو ته متوجه اوسئ اوریدونکو که څوک یو ځای ته سفر وکړي او هلته د اقامت اراده وکړي چې زه به دلته پنځلس ورځې یم نو تر څو چې هغه ځای ته رسیږي په لاره کې د ټول مونځ سفرانه کوي خو چې کله هغه ځای ته ورسېده نو بیا مقیم دی مونځ د پوره بیا پوره کوي قصر نشي کولی ته د کابل نه حرکت کوي قندار ته او دا اراده دې ده چې زه به په قندار کې پنځلس شپې شل شپې یم په لاره کې به مونځ ټول قصر کې نیم به کې خو چې کله قنبار ته ورسېدلې ته مقیم یې نو به هلته به د خپل مونځ بیا پوره کوې او که څوک مسافر وي او مقیم پسې مونځ کوي امام مقیم دی ته مسافر یې نو ته به خپل مونځ ټول پوره کوې او که مسله داسې وه چې امام مسافر و د امام نیم مقتدیان مسافر ول او نیم مقتدیان مقیم ول نو هغه کسان چې مسافر دي هغه به امام سره په دوه رکعتونو کې سلام ګرځوي او هغه څوک چې مقیم دي هغوی دې پورته شي د خپل مونځ دې پوره کړي او ځینې فقهاو دا لیکلي چې په هغه دوه رکعتونو کې که سورې فاتحه ونه لوستله په اندازه د هغو ودرېده هم کفایت کوي دې ته او که داسې یو ځای ته ته راغلی چې تا ته اصلا معلومات نه کېده چې دا مقیم دی دا امام او که دا مسافر دی او قرینه هم نه وه چې ته پرې پوه شې چې دا مسافر دی که مقیم د ستا اقتدا بیا د امام پسې صحیح نه ده تر څو چې تا ته معلومات نه وي شوی او که زمونږ یو ورور داسې وي چې هغه همیشه په دوره وي یو ځای کې هم پنځلس ورځې مسلسل نه تېروي نو هغه مسافر دی هغه دې قصر کوي نن لاړ قندار ته سبا بیرته را روان دی کابل ته بله ورځ روان دی هلمند ته بله ورځ روان دی هرات ته دا مسافر دی نو ټول مونځ به دا قصر کوي پوره به نه کوي او که زمونږ یو مسلمان رور یا مسلمانه خور د سفر په نیت باندې ووت قصد یې وکړه چې زه ځم قنبار ته یا هلمند ته یا ننګرهار ته ځم هلته به لس شپې یا دولس شپې یا اووه شپې تېروم خو د دې په نیت باندې چې نن ځم سبا ځم په دې باندې دوه میاشتې درې میاشتې تېرې شوې نیت د اقامت یې نه و کړی بس کار به ورته پیدا شو پاتې به شو نو دا بیا هم مسافر دی د خپل مونځ به دا قصر کوي مونځ به پوره نه کوي او بله مهمه مسله که څوک له خپل اصلي وطن نه بل وطن ته مسافر شوی وي او هلته د خپله استوګنه شروع کړې وي د خپل ماشومان او د خپل کور سامان هم ټول ځان سره هلته وړوي نو دا سړی مسافر دی مسافر په دې معنی چې د شریعت په نورو احکامو کې مسافر دی اما هلته به مونځ پوره کوي قصر به نه کوي د شریعت په نورو احکامو کې ځکه مسافر دی که په آبایی وطن کې هغه لوی جایداد هم ولري صاحب د نصاب هم وي سرمایې خاوند هم وي خو هلته غني نه بلل کیږي زکات ورکول کیږي په دې معنا مسافر دی اما داسې مسافر نه دی چې هلته دې دا فرضي مونځ نیم وکړي پوره دې نه کوي بلکې مونځ به پوره کوي اوس چې تا خپل وطن پرېښوده خپل بچیان دې بوتلل بل ځای ته هلته دې ځان ته استوګنه شروع کړه اوس که بیا ته خپل کور ته راځې اصلي وطن ته چې نیت د اقامت د نه کړی دلته به بیا مونځ ته مسافرانه کوي او زمونږ خویندو ته په سفر کې د لمانځه کولو هیڅ شرم او عار نه دی په کار الحمدلله اوس ځایونه هم جوړ شوي چې باید هلته هغوی منځونه وکړي او که د چا نه په سفر کې مونځ قضا شه که په کور کې د هغه قضایي راوړي دوه رکعته به یې راوړي او که د چا نه په کور کې قضا شوی د اقامت په حالت کې چې د هغه قضایي په سفر کې راوړي نو د هغه مونځ به پوره قضایي راوړي او د واده کېدو نه وروسته که ښځه خپل پلار کره اوسېدله نو دا خپل وطن شوی په دې لحاظ سره د هغه قصر نه کوي واده شوی خو بېرته هم د خپل پلار کره اوسي کور دلته راوړی نو دا مقیمه ده مسافره نه ده او بله مهمه مسله که تاسو په سفر کې روان یې یا په اورګاډي کې یا په تیاره کې یا په موټر کې او تاسو باندې د لمانځه وخت راغی نو ضرور ده چې تاسو خپل مونځ ادا کړئ او که د لمانځه کولو څه وسیله نه وه چنې تاسو په ولاړه باندې مونځ نشئ کولی نو په ناسته باندې مونځ وکړئ رکوع سجده وکړئ او که کیناستلی شوئ خو د رکوع او د سجدې ځای نه و نو رکوع او سجدې ته تاسو بیا اشاره وکړئ البته رکوع ته به سر لږ ټیټوئ او سجدې ته به ډیر زیات سر بیا ټیټوئ خو مونځ به په هیڅ حالت کې تاسو نه پریږدئ بل مونځ هغه د مریض مونځ دی څو پورې چې د انسان فکر او حواس پر ځای وي تر هغه پورې ورته په شریعت کې د لمانځه پرېښودلو اجازت نشته خو له بده مرغه چې نن موږ جوړ تیار یو د دنیا کسب ته او ښه هوښیار یو خو مانځه ته بیا غافله یو الله رب العزت موږ ته توفیق نه دی راکړی چي پيدا شو رڼا يي شوه. که څوک داسې مریض وي چې هغه درېدلی نه شي، نو هغه دې په ناسته باندې لمونځ وکړي. په ناسته باندې دې رکوع سجده کوي. خو که په ناسته باندې کېناستی شو، خو رکوع او سجده یې نه شوه کولای، رکوع او سجدې ته دې بیا اشاره وکړي. رکوع ته دې لږ سر ټیټوي او سجدې ته دې ډېر زیات سر ټیټوي. او که په ناسته یې اشاره هم نه شوه کولای، نو په ملاسته یا په اړخ یعنې ډډه دې ووهي او د سر په اشارې سره دې د خپل لمونځ ادا کړي. او که څوک په ملاسته باندې لمونځ کوي نو مخ به د قبلې په طرف برابر کړي او پښې به یې راغونډې کړي یعنې پښې به د قبلې طرف ته نه غوځوي او که بالغ شاته کیښوده شي ډیره ښه خبره ده نو رکوع او سجدې ته دې بیا اشاره وکړي او په هغه باندې مونځ وکړي حتی فقها ویلي چې خپل حاجبینو په وریځو باندې د اشاره کوي خو مونځ دې نه پرېږدي که چیرې کوم کس په اشارې سره هم مونځ نشي کولای نو هغه ته بیا مونځ معاف دی خو څومره منځونه چې پاتې کیږي ترې باید چې ورسه یې هغه وشمیري او د هغه د لمرګ نه وروسته باید چې د هغه د منځونو فدیه ورکړي نن موږ روغ هم یو خو بیا هم غافل یو او د الله رب العزت په دربار کې نه درېږو چې مونځ وکړو مونځ داسې عبادت دی چې هغه په هیڅ وخت کې د سقوط قبول نشي کولی که په ولاړه یې کولی شې ښه کنه په ناسته یې وکړه رکوع سجده وکړه که کیناستی شې رکوع سجده نشې کولی رکوع سجدې ته اشاره وکړه او که په ناستی نشې په ملاسته باندې وکړه هلته په خپل وریزو باندې او په خپل سر باندې باید چې رکوع سجدې ته اشاره وکړي خپل مونځ پرې نه دی نن زموږ پښې هم سمې ټول بدن هم سم الله دا توفیق دا بدن هم موږ ته راکړی لاکن بیا هم د الله د یاده غافل یو الله به زموږ نه پوښتنه نه کوي الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي موږ ته زموږ کورنۍ ته زموږ اولادونو ته چې تل لپاره د مانځه پابند وو نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه په بلې خپرونې کې به انشاءالله د جمعې لمانځه په مسایلو باندې وغږیږو نو تر بل سپارم پاک الله مو مل شي